الله اخرجکم من بطون امهاتکم پنځم باب شروع شو پنځم باب د دې ځای نه دی او دا به تر آیت نمبر یو کم نوی نه اتیا هغه پوری به دا باب چلیږي ها نه اتیا با آیات پوری په دې کې به اول دلایل پیش کی اول به په دې کې دلایل تر درې اتیا آیات پوری به دا دلایل پیش کړي د هغه نه پس په بیا سکی بیا به زجرونه شروع کی ها بیا به هغه نه پس لتا زجرونه شروع کی او دغه به تخویفات وي نو دا به چلیږي تر نه هاتي آیات پورې ګور ور اولم يروا الى والله اخرجكم من بطون امهاتكم اول دلیل الله تاسو راځي ته اوس د خپل پیدایش هغه کیفیت ته وګوره راځي من بطون امهاتكم د خېټو د مین د خپلونه فی جو السماء پمینز د اسمان کې اے پمینز د فضا خالی فضا سره په اسمان او زمه کې پدې کې ما یمسکهن الا الله نساتی دی مرغول را مگر الله سو کې ساتي پدې هوا کې دا راټینګ څنګه دا دا الله ساتلی دا ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې دلایل دي لقوم د پاره دا قوم یؤمنون چې ایمان راوړي نو پدې دلایل باندې سوچ وکړه وو نشته نه مو مان دی ویل تاسو ته خا کو خلی باندې راغلی تاسو ته خفونه تاسو سپک غنی یغیلرا تاسو هغه څه کوي سپک غنی چیرې دا خو آسان کور دی بس پر اوایخ لیکنه د خیمه هغه یوم ذعنکم قورت د سفر تاسو و یوم اقامتکم قورت د دې رکی دوست تاسو و من اسوافها او د وړو وړی وته وای څه وته وای تاسو ها د وړو د هغه دغه نه د ګډونه و او بارها او د پشمون لاغینا و اشعارها او د ویختو دا غینا اساسا سامانونه دي و متاعا او سا اساسا اغا سلوخ دي یا سامان دي و متاعا او سامان دي الہ ان تر یو وخت پورې نه پر تر یو وخت پورې دا نه پر او ګټه د فائدې تر یو وخت پورې بل والله جعل لكم مما خلق ظلالا بل دلیل ګره الله پیدا کړی تاسو لرا دا غنا چې پیدا کړی دي جوړ کړی تاسو لرا دا غنا چې پیدا کړی دي ظلالا سوري الله د سوري جوړ کړی دي وسرابیل تقیکم باسکم او هغه کمیسونه لی تقیکم باسکم چې بچکی تاسو د جنگونو نه اے جنگ کې زغره را هغه واقع غیبانی بچکیږي کذالک یتم نعمته نو دارنګ الله تعالی پوره کین نعمت خپل علیکم پتا سبانی لعلکم تسلمون دې دې پارا چې تاسو او منی ها او منی تابعدار شي د الله او منی دا نعمتونه فان تولوا نو کدی مخ واړولو فینما علیک البلاغ المبین یقینا پتا باندې رسول خکار دی یعرفون نعمت الله دوی پی جن نعمتونه د الله تعالی ثم ينکرونها بیا انکار کوي د نعمتونو نه د الله نعمت خپی جن چې د الله دی بیا ته رست دا نعمت نسو کی انکار وکي ها څنګه انکار کوي ثم ينکرونها نو دا وایي چې مطلب دې کې دوه معنی دي یو معنی دار یعرفون نعمت الله دا الله نعمتونه و عام نعمتونه دي ثم ينكرونها بیا ته انکار کوي ودا خو ماته د پلان نکنه پاتې دي په چې فلانی را ترا کړې دي فلانی را سره دا خدمت کړې الله ته نه نسبت کوي یا دوه معنی دار چې نعمت نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یعرفون نعمت الله دوی پیجنی دا رسول د الله ثم ينكرونها بیا انکار کوي واکثرهم الكافرون واکثر د دوی نه کافر دي و یوم نبعث من كل امه شهیدا تر دې پورې دا دلایل او نعمتونه ورته ذکر کړل چې ګوره دا نعمتونه ته وګور چې دا کومه تاسو کې فائدہ نه اخلي کاغت د کور په اعتبار سره اخلي کدا غستلو په اعتبار سره تنه اخلي دغه رنګ مطلب دا دی چې ستر خپل اندامونه وګوره د دې دا په دې کې سوچو کا هغه مارغان چې په هوا کې ولاړ دي نو لارې کورونه اندامونه دا چې نه تاسو ذکر کړل لباس و غیره چې دین ته سوچو کا په دې نعمتونو کې دا ځان ته یو باب دی اوس چې په دې کې سوچو نه کې نو بیا اوس د جرونه و یوم نبعث من کل امه شهیدا دا اوس تخویف ته پاغه ورځ باندې چې مونږ با نبعث من کل امه را پاوس مونږ د هر ډلې نه راپورته وکړو شهیدن یو گوا ثم لا یؤذن للذین کفروا نو بیا به اجازه نشي ورکول یا کسان ته چې کافران دي پس کې د عذر پیش کول د باندې چې دی وای چې یا الله ما دا عذر دا نه نشته اوس نش قبليږي ولا هم یستعتبون او نه بدوینا طلب د توبې کول شي استعتاب طلب العتبا طلب الرجوع چې دنا دنا طلب د رجوع شي چې راځه الله راضي کا او بس راضي وشي دنا نو اوس الله نه راضي کیږي اوس دنا دا طلب هم نه کیږي خجی و اداره الذين ظلموا او کله چې وینا کسان چې ظالمان دي څه شي وی العذاب عذاب فلا يخفف عنهم نو نه بشي سپکول لري دوی نه دا عذاب ولا هم ينظرون او نه بدوی ته مهلت ورکول شي و اداره الذين اشركوا شركاءهم دای بل تخویف چې دوی به څه کوي د یو بل نه اوس څه کوي براءت کوي او کله چې وینیا کسان چې شرک کړي دي شرکا او شریکان خپل نو قالو دوی به وای ربنا ای رب زمونږه ها اولای دا کسان دي شرکا ان الذین دا زمونږه شریکان دي کو نه ندعو من دونک مونږ به مدد غوښته د دوی نه من دونک غیر ستانه ستانه غیر و مونږ د دوی نه مدد غوښته صحیح شو الله سچلو کا دوی ته اجازه وکړه چې اوس زموږ سفارش وکي او موږ خلاص کیستانه فالقوا الیهم القول نو چې کله هغه شریکان هغه خلق دي هغه دا خبره واوري دا اولیاء دي نو فالقوا الیهم القول نو هغه بو ترا اور دی دا وینا وینا را غردول مطلب جواب باور کې خو تیز به ور کې نو هغه ته ځکه القاء ویل غردول جواب ورته وکي انکم لکاذبون یقینا تاسو دروغ جن یی کله تاسو زمونږ نه مدد غوښتلې کله تاسو زمونږ عبادت کړلې تاسو نه کړې زمونږ عبادت والقوا الى الله نو بیا خو نور بل دا کې تیر شو چې دوی بوته چې مونږ کړې دي هغه بوته وای ک کړې مونږ الله به گواہی او مونږ تاسو د عبادت نه رور دغه یو بیزار یو والقوا الى الله او پیش پکې دوی الله تعالی ته یوم یذن په دغه ورځ کې السلام جوړا الله ته جوړا وړاندې کې الله جوړه څنګه وړاندې کوي یو د جوړې طریقې دا ده چې والله ما كنا مشرکین موږ خو شرک نه کړي دا به وای یا جوړه په دې شکل وړاندې کوي الله موږ خو څه ګنا نه کړي دا جوړه وړاندې کوي الله موږ واپس کوم به بیا نه کو پوښوي موږ بس اوس پوه شو الله هی وضل عنهم رتب شد دوینا ما كانوا یفترون هغه چې دوی ځان نه په دروغه جوړول دوی چې کومې قصې جوړولې چې موږ دلته د عبادت کو دوی به حالت زمونږ سکی دی بدمغه سفارش کې او دا به الله به وسه عزت اور کړه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله آکه سان چې کفر کړي دي بنشوي د لار د الله نه تقریب بل له زدناهم عذابا زیاتو مون دوی لره عذاب فوق العذاب پور ته نور عذاب نه ولی خپل کفر کړي دي بیا خلکم بن کړي دي خلک کافر کړي دي نو دبل عذاب به راځي بما كانوا يفسدون په سبب د دې باندې چې دوی فساد کولو فساد دغه چې خلک گمراه کړی دي و يوم نبعث في كل امه شهيدا الله وی پاغه ورځ چې راپور ته کوم په هر ډله کې یو گواه د هر ډل نه به یو گواه راپور ته شي هغه بس پیغمبر وی یا ور سره به د داعیانو میکنه چې دعوت چلولې شهیدن علیهم گواه به د دوی نه من انفسهم د جنس ته دوی نه یا گواهان به دوی دا اندامونه وي د نفس نه وجئنا بک شهیدا او مونږ به تارا ولو گواه پیغمبر تعالی وی علی هؤلاء فدغه مشرکان او فدغه منافقان باندې ونزلنا علیک الكتاب او نازل کړ دې مونږ پتا باندې کتاب تبیانا چې پورا وضاحت ته لكل شیء د هر مسلې ضروری وهدن او هدایت ته ورحمتن رحمت ته وبشرا او زیر للمسلمین د پاره مسلمانانو نو دا تر دې پوري چې کوم دی ورته بیان وکړ د سچي بیان دلایل ورته بیا بیان کړ پینځم باب کې او ورسره د دلایل نه پس بیا تخویفات ورکړ چې و څوک چې دا مثلا نه مانی ما تبرازی گواه او په گواہی کوي بیا به ته پته ولګي ښا چې دای ورکړ